هغه دموکراتان او تش په نامه مسلمانان دې هم واوري چې د دموکراسۍ او سیکولریزم حاکمیت کې د مسلمانۍ تمثیل کوي هغه دعوتګران او د اسلامي شعایرو تش په نامه علمبرداران دې هم واوري چې د تاغوت په چوکاټ کې د دوی په جواز په خپلو غولېدونکو فعالیتونو هم ځان او هم نور مسلمانان غولوي او په خپلو کړنو دې کفري نظامونو ته مشروعیت ورکوي بسم الله الرحمن الرحیم لومړی ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نېکې هیلې وړاندې کوم او بیا موضوع ته را ځو د علماو مسؤلیتونه په هره زمانه کې هغه ډېر واضح دي او ډېر درون مسؤلیت دی د عالم په غاړه باندې ځکه چې علما د انبیا علیهم الصلات وسلام وارثان دي او دا د نبي علیه الصلات وسلام څرګندونه ده چې العلماء ورثة الانبیا دا د انبیاو وارثان دي او په هره زمانه کې علماو د امتونو رهبري کړې ده مشري کړې ده او د امتونو لارښوونه یې کړې ده بیا د دې امت علما د مخکنیو امتونو د انبیاو په منزله دي دا په دې معنا باندې چې د هغه وخت انبیا علیهم الصلات وسلام چې به راله نو د مخکني پیغمبر کتاب به په خلکو کې تطبیقاوه او هغه شریعت چې مخکني پیغمبر رسول ته به راغلی و هغه رسالت به په خلکو کې تطبیقاوه خو هغوی ته به وحې کېدله جبریل علیه صلات وسلام به ورته راته او د الله د طرف نه به رهبري کېده د دې امت علماو ته صرف وحې نه کېږي نور همغه رسالت او همغه بوج او همغه ذمواري د دې امت د علماو په غاړه کې اچول شوې ده چې دوی به د نو قرآن کریم د نفاذ دپاره هلې ځلې کوي او په خلکو کښې به دا تطبیقوي او د قرآن کریم احکام به په خلکو کښې ژوندي کوي نو د علماو رول په هره زمانه کې د امت په ژوندي ساتلو کې ډېر لوړ او ستر دی چې کله علما متوجه شي او دا د امت رهبران او پېشوایان او مشران دي او خصوصا په دې وخت کې چې امت یو نوع ژوند د لاسه ورکړی دی، وژل شوی دی، نو د دې امت د ژوندي کولو، د دې د راپورته کولو دا مسؤلیت د علما په غاړه لري، نو د علماو مسؤلیت ډېر اوچت دی. شیخ صاحب په اوس وخت کښې ځینې علما هغه موضوعات باندې ډېر بحث کوي چې کوم د خلافت نه بهر دي چې هغه ډېر تکراري لمانځه او دا څه مسایل د روژې او د حج او د زکات دغه مسایل چې خلکو ته معلوم دي یا تر ډېره تکرار شوي مسایل دي امت چې کوم مسایلو ته ضرورت لري هغه باندې ډېر نه ورځي دې دغه علماو خپل مسؤلیت ادا کړی ده په دغه شکل باندې که څنګه علما دوه قسمه دي یو د آخرت علما دي یو د دنیا علما دي د اخرت علما خو هغه دي چې هغه که په نظام کښې مو په یو نظام کښې وي او که د نظام نه بهر وي شخصي ژوند لري په دواړو صورتونو کښې خپل هم د الله سره تړلی وي او خلک هم د الله سره تړي دا د اخرت علما دي او د دنیا علما هغه دي چې دا خپل علم یې د دنیا د ګټلو دپاره یوه وسیله جوړه کړي چې په دې باندې دنیا وګټي عزت پرې ترلاسه کړي د خلکو کښې محبوبیت حاصل کړي او یو میدان او مجلس ګرم کړي او د خلکو پام ځان ته پرې راواړوي نو دا که په یو نظام کښې موجود وي دا د هغه نظام نفس ترجماني او که هغې کښې باطل وي هغه باطل وله حق ثابتوي او که بل طرف ته د نظام په مقابل کښې حق وي نو هغه نظام په مقابل کښې چې کوم حق وي هغه حق ته باطل وایي که د نظام نه بار یو شخصي ژوند وي نو هغه بیا تش خیراتخوارۍ او الواخوارۍ هغه صرف په خپله خېټه ډکول غواړي او خپل حاجتونه پوره کول غواړي خپل خواهشات پوره کول غواړي نو دا امت چې دی د آخرت علماو ته ضرورت لري چې دا امت د آخرت دپاره جوړ کړي او د الله رب العالمین سره تعلق قایم کړي او الله رب العالمین ته یې نږدې کړي نو په دې وخت کښې چې کوم علما هغه موضوعات یې داسې کړي دي چې محدود کړي دي په یو څو خاصو داسې مسلو پورې خپل ټول علم محدود کړی دی او یا خپل ټول مجلسونه او ټول بیانات او ټول خطبات یې په یو څو داسې مسلو پورې محدود کړي دي چې هغه مسایل خود به خوده عامو خلکو ته هغه یاد دي او هغه پرې خبر دي او دوی په هماغې باندې زور راوړي او کوم چې د نظام مسایل دي او د الله سره د تعلق قایمولو مسایل دي او د الله رب العالمین د قانون د سمبالولو فکر دی دا ورسره نه شته نو دا دنیا علما دي د آخرت علما نه دي د الله والا علما نه دي مولانا شیخ صاحب تاسو ته بیا هم راګرځو نظام صاحب که تاسو د ژورنالست او د شاعر په حیث باندې خلک ورته د حقایقو د یوې هېندارې په سترګه ګوري چې ژورنالست کومه خبره وکړي خلک فکر کوي چې دی نو حقیقت وایي نو هغه رښتیا ویل او همداراز ټولنې ته حقایق روښانه کول او ټولنه سمې لارې ته رهبري کول او په حقایقو پوه کول دا د یو ژورنالست او د شاعر مسؤلیت دی او رسالت دی او باید په دې برخه کښې کار وکړي خو متاسفانه چې دوی خپل مسؤلیت او رسالت نه دی ادا کړی مننه نظام صاحب شیخ صاحب په اوس وخت کښې زیات علما هغوی د خراسان نه بهر یا د خلافت نه بهر کله چې په امت کې جهاد ته ضرورت وي علما به د جهاد مشري کوي او کله چې په امت کې نورو کارونو ته ضرورت وي علما به د هغه نورو کارونو مشري کوي په دې وخت کې یو دا چې امت هغه حیات د لاسه ورکړی او په دې امت کې ضرورت دې ته و چې د امت بېرته په یو قیادت را ټول شي او خلافت قایم شي نو د علماو مسؤلیت بل هېڅ نه و ما سوا د دې نه چې دا خلافت قایم کړي او د خلافت د قایمېدو نه غیر د علماو په بل هېڅ یو حرکت باندې غاړه نه ازادېدله او نه پرې مسؤلیت ادا کېده ځکه هغه کوم امت چې وژل شوی و دې بېرته ژوند ته ضرورت لاره او د ژوند دپاره خلافت لاره وه مسؤلیت خلافت و نو په بل حرکت باندې د دغه مسؤلیت نه دوی نه پارېږېدل دویم جهاد په دې امت کښې مړ شوی او بدنام شوی دی او په دې زمانه کښې په ټول امت کښې په ټولو افرادو باندې خصوصا په علماء کرامو باندې جهاد فرجیان ګرځېدلی دی ځکه چې د ټولې نړۍ کفار دا په مسلمانانو باندې د تېري په حالت کښې دي او مسلمانان د ذوق په حالت کښې دي نو جهاد فرجیان د دلایلو باندې په خپله علما پوهېږي او د جهاد د فرضیت شرطونه شپږ دي چې اولنی شرط یې دا دی چې یو سړی به مسلمان وي دویم یې دا دی چې دا به عاقل وي درېیم دا به بالغ وي څلورم دا چې ازاد به وي غلام به نه پېنځم دا چې ښځه به نه سړی به او شپږم دا چې دا به روغ وي ګوډ او شل او ړوند به نه نو بیا چې دا شرطونه شپږ هم پکې پوره او عالم هم او جهاد فرض عین هم نو تاسې ویوئ چې د دې عالم مسؤلیت به چې دغه جهاد مې پر ذهن ګرځېدلی خو بل شي به د ده مسؤلیت ادا شي که ادا به نه شي داسې مثال دی لکه د لمانځه دپاره اذان وشو د لمانځه وخت دی نو په دې وخت کښې مونځ فرض شو او اقامت شروع دی او جمع ودرېږي او دې وخت کښې یو سړی په نفلو ودرېږي په یو ځای کښې او یا په دې وخت کښې یو سړی بل یو کا جنازې ته روان دی چې زه ځم اوس جنازه کوم هلته جنازه تیاره ده دا فرض مونځ او فرضي جمع پرېږدم نو هغه د جنازې په ادا کولو د ده فرض لمانځنه غاړه ازادېږي او که نه، مسؤلیت یې ادا کېږي که نه ادا کېږي، نو دغه شانې جهاد په دې وخت کښې فرض عین ګرځېدلی دی، هر مسلمان چې ځان مسلمان ګڼي او بیا ورسره عاقل وي، لېونی نه وي، بالغ وي، ماشوم نه وي، نارینه وي، ښځه نه وي او ازاد وي، غلام نه وي او په څلورو اندامونو باندې جوړ وي، شل او ړوند او ګوډ نه وي، نو بیا که عالم نه وي هم په بل شي مسؤلیت نه ادا کېږي او چې عالم وي نو بیا د ده د ده په ذمه خو ډېر مسؤلیت په دې پروت دی چې په سنګرونو کښې مجاهدین دی ته تږي دي د دې علمونو ته د دې تجربو ته او د دوی هغه شجاعتونو ته د دوی لارښوونې ته دې ته مجاهدین د سنګرونو محتاج دي او ورته ضرورت لري شیخ صاحب دا خبره هم کېږي چې او دا رنګه د نړۍ مسلمانانو یو خلافت نه لاره د هجرت ځای نه و او دا رنګه د مسلمانانو دپاره د ټولېدو ځای نه و اوس په دې وخت کښې چې د مسلمانانو دپاره د جمع کېدو ځای شته دی او دغلته اسلامي خلافت قایم دی دلته بیا مدارس هم شته دی دعوت هم کېږي علم هم شته مدرسې هم شته نو هغه علما چې هلته خلک یې په ځان را ټول کړي دي او خلک یې مصروف کړي دي هغه باید سره د هماغه خلکو خلافت یا هماغلته نه د خلافت سره پیوستون اعلان کړي او تواغیتو ته اجازه ورکړي چې ځای تاسې خپل کار کوئ زمونږ په ساحه کښې تاسې نه ځایږئ او یا دا چې وکړي چې هغې هجرت وکړي اسلامي خلافت ته را شي هلته په خلکو مصروفولو باندې به مسؤول پاتې شي او مسؤلیت به ادا هېڅکله هم نه کړی شي ځکه چې دلته اوس یو نظام قایم دی اسلامي شریعت نافظ دی مدرسې هم شته دعوت هم شته جهاد هم شته د دین چې کوم شعبات دي هغه ټول ژوندي دي نو اوس چې دا هلته په دیموکراسۍ او جمهوریت کښې ځان مصروفوې او وایې چې که مونږ دا میدان پرېږدو نو دعوت به څوک کوي نو تا خو ستا دعوت یو فیصد کار نه کوي او په مقابل کښې ستا د دعوت په وجه باندې نوي فیصده خلک د الله رب العالمین د نظام په ځای باندې کفري نظام تاغوتي نظام جمهوریت او دې ته معتقد کېږي او دې باندې عقیده یې برابرېږي چې یاره دا ښه نظام دی ډېرو خلکو نه به ته داسې واورې چې یاره دا جمهوریت ښه دی، ګوره څوک په کې دین کوي او که څوک په کې دنیا کوي، که څوک په کې هر څه کوي. د پاکستان د یو مرتد نه مې اورېدل چې هغه سره انټرویو وه، وایي چې په پاکستان کې تاسې اسلام غواړئ که نه غواړئ؟ هغه ویل چې مونږ پاکستان کې اسلام اباد ته یو غټ سړک لرو، هغه سړک د جمهوریت او د دیموکراسۍ سړک دی، په همدې سړک باندې مونږ د پاکستان نه خپل ټول حقوق هم غواړو. د حکومت نه او اسلام هم ترې غواړو او هر څه ترې غواړو نو په دغه سرک باندې ځو موږ په پاکستان کې جنګ جوړول نه غواړو او افغانستان ته هم زمونږ وایي چې د وخت نه دا خبره ده چې تاسې د خپل حکومت سره د تفاهم د لارې نه خبرې حل کړئ او دا جنګ نه نور لاس واخلئ نو زما هدف دا دی چې مسؤلیت مسؤلیت وي، کوم چې د چا مسؤلیت وي، هغه مسؤلیت د همغه کار په ادا کولو باندې ادا کېږي، د همغه کار په ترسره کولو ادا کېږي. جهاد د علماو مسؤلیت دی، د جهاد لپاره د خلکو روزل د علماو مسؤلیت دی او دغه مسؤلیت په همدې ادا کېږي چې دا کار وکړي، په دې نه ادا کېږي چې فرض عین راباندې جهاد دی او زه په یو جومات کښې کېنم، هلته یو مستحب عمل کوم، په هغې باندې خپله ذمه فارغوم او غاړه پرې ازادوم، نو دا ډېره داسې یوه خبره ده چې علما په خپله ځان په دوکه کې اچوي او ځان تېر باسي د ځان تېر اېستل په کار نه دي علما دې راشي دلته دې وګوري دلته د دعوت میدان دی دلته د جهاد میدان دی دلته د تعلیم میدان دی دلته هر څه روان دي لله الحمد هېڅ قسم مشکل نه شته دی شیخ صاحب تاسې خبرې په تایید مونږ یو ملګری زر ځله دا خبره کوي وایي چې یو شیخ هغه ته مخامخ مرتدین ناست دي دی ورته تقوا مراحل بیانوي که نه چې دا تقوا دا دا مراحل دی او دا دی هغه دی دا څوک مرتد دی هغه ته د هغه سر وهل په کار دي د هغه تقوا مراحل هغه ته څه فایده لري دا حقیقت دی چې مثلا سړی مرتد د ایمان ته ضرورت لري یا وجلو یې په کار او ته را لګېږي هغه ته د تقوا مراتب بیانوي چې د تقوا یوه دا مرتبه ده بله دا مرتبه ده یا یې مراحل بیانوي چې د تقوا دونه مرحلې دي نو دا واقعا چې ځان تېرېستل دي او ځان ته یو دوکه ورکول دي. مننه شیخ صاحب اعلان صاحب تاسې مخکې د ژورنالست او شاعر مسوولیتونه یاد کړل کوم شاعران او ژورنالستان چې تاسو په خپل هلته پاتې شوي یاستئ د خراسان نه بهر شاعران او ژورنالستان واقعا هم هغه مسوولیت خپل خو دا چې غرب ورته کوم مسوولیت ورکړی دی او دا استشراق ورته کوم تګلاره او طرحه ورکړې ده نو دا ډېر په اخلاص باندې لګیا دي دې ته کار کوي ادا کړی دی په موجوده وخت کښې په دغه طاغوتي نظامونو کښې چې کوم شاعران دي یا لیکوالان دي یا ژورنالست مونږ دا دا اصطلاح ژورنالست په ژورنالست باندې عادت شوې ده ژور نالوست دي اکثر دا دا کورسکي ژورنالستان داسې دي چې بس ژور نالوستان دي هغه د نالوستۍ کچه یې ډېره ژوره ده نو د دوی اولې دغه د دوی په هغه اذهانو او افکارو باندې دومره کار کړی دی، دا شاعر دی او که ژورنالست دی او که لیکوال دی، دغه ارزښتونه یې ورته دومره دومره سپېڅلي کړي دي چې دا ورته بېخي حقیقي اسلام ښکاري، نو دوی ورته په دومره په پټو سترګو لګیا دي او په شعوري او غېر شعوري توګه چاپېره دي ورته کار کوي او دغه مسؤلیت تر سره کوي، دومره اخلاص او صداقت باندې کار کوي او ځان ته په کښې یو اجر هم ګڼي. اوس شاعر په دې باندې لګیا دی، غرب او د استشراق اهداف هم پالي. عمل د هغوی چې ورته کومه طرحه ورکړې ده د مسلک په حساب باندې مغه همغه ځان سره خپله کړې تاسو په دې باندې په ادبیاتو کښې تاسو ډېر پرې ښه پوهېږئ دوی اوس شاعر ته دغه فکر ورکړی هنر د هنر په پلمه چې دی دوی د هغه مبتذله شاعري چې دا روا کړې ده که ته سندرو کښې خلفحشا ته هڅوې او که بېلارۍ ته هڅوې او که غزلو کښې تاریخ کښې حسان بن ثابت او همداراز نور شعراء تېر شوي لله الحمد چې هماغه انقلابونه پنځولي دي هماغه انقلابي شاعري کړې ده پښتو په تاریخ کښې امیر کروړ چې دی لومړی شعر یې چې دی حماسه ده زه یم زمری په دې نړۍ له ما اتل نه شته هغه تاریخ یې ترنه پټ کړی ما مخکې یو بحث کښې دا خبره کړې وه چې دغه استشراق دې کار دا کړی چې زمونږ یې د تاریخ نه غوڅ کړي یو بېل کړي یو نو مونږ ته هغه تېر تاریخ نه یې مونږ بېل کړي یو تېر تاریخ ته مونږ نظر نه کوو زمونږ دغه ځوان نسل یې چې دی د تېر تاریخ نه غوڅ کړی دی نو زمونږ دغه انقلابي او حماسي شاعري چې ده هغه دوی د شعار په نوم بدنامه کړې ده ګوره که تاسې هم دلته پاتې شوي یاستئ که هلته به څوک په مشاعره کښې هغه ادبي ناسته کښې دغه انقلابي او حماسي شاعري چې ده یا حماسي ادب چې ده دا بېخي بېخي په ټپه ولاړ دی دلته هېڅ کار نه کېږي ځپل کېږي ځپل کېږي په دې خاطر که دغې ته رشد ورکول شي سره له دې چې بنیاد د شاعرۍ د همدغې نه راوتی دی په مسلکي لحاظ هم شاعري همدغه ده، دې کې چې هغه که که د پښتو بلاغت او ادب ته ستون شي او که د عربي بلاغت او فصاحت ته ستون شي، همدغه انقلابي او حماسي ادب دی چې چې همدغه شاعرۍ ته یې ښکلا ورکړې ده په مسلکي لحاظ باندې، خو دا دا دغه برخه د خلکو نه والې ده چې لرې کړې ده د شاعر او لیکوال نه. او دغه د هنر په پلمه دغه اوس چې کومې سندرې دي، کوم چټیات دي او کوم شرنګ شرونګ دی، دغه یې ورته شاعري معرفي کړې ده. ټول په همدغه کښې مصروف دي. په همدغه کښې مبتذل ناولونه چې دي، د اخلاقي مفاسدو هغه ښکاره بېلارې ته دا ځوان کول رهبري کوي. همغه ناولونه چې دي، د راډیوګانو نه هم نشرېږي، همغه ناولونه چې ناولونه چې چاپ کېږي، هغې ته مخکتنې غونډې هم برابرېږي او هغې ته هماغه شان ته چې خلک غوږ نیسي او راډیو چې خلک چالانوي نو په دې تمه چې دا به ته حقایق ووایې او ډېر راډیوګان هم دا خبره کوي چې پلانۍ راډیو چې تاسو به اعتماد کولی شئ پلانۍ راډیو د حقایقو هنداره ده داسې پاتې شوې چې دا واقعا د حقایقو هندارې دي ګوره د ژورنالیست د ژورنالیست هغه مسؤلیت او هغه مسلکي چلن یې هم دا ده چې دوی خپله بېطرفي ثابته کړي او په خپل کار کې که خبرې او که ګزارش وي او که د ژورنالېزم نور اصناف وي په هره برخه کې هغه خپل بې طرفي وساتي هغه خپل احساسات چې د دې هغه خپل ذاتي احساسات دي هغه په دې خپل دغه کښې شامل نه کړي اوس په ټوله کښې یو ژورنالست ما ته ازاد څوک وښي او د هغه حقیقت پلوي دې را ته وښي اول خو په ټوله کښې د ټولو دغه چې دی د دې رسنیزو ادارو که هغه چاپي دي او که غږیزې او که تصویري دي ټول پېسټ او کاپي ده، هملته هغه د د غږ چې کومې کوم سایډونه دي، کومې پاڼې دي، هماغه چې څه شی هغه خواره کړي، همغې پسې ځي، هماغه را اخلي او بس هماغه خبر دی، د دوی سرچینه هماغه ده. خپل تحقیق، خپله پلټنه، خپله څېړنه، دا درک په کې نشته دی. بل د دوی هغه تصور او فکر هم د همغې ځای نه سرچینه او بنیاد اخلي. بل طرف چې دی هغه. دوی دا یوه سترګه ړنده ده دا بېخي همداسې پاتې دي دا د ذهن یو طرف یې چې دی فلج دی که د شاعر دی که د ژورنالست دی که غرب او امریکا او کفار او کفري اطلاق که ما ته ترهګر وایي دوی هم ترهګر وایي که هغوی داعش وایي دوی هم داعش وایي که هغوی خوارج وایي دوی هم خوارج وایي خو خپله د تحقیق او د پلټنې هغه دغه دغه کوم مسلک چې د دوی دی هغې ته یې فکر نه دی چې رښتیا هم چې دا ته باید بېطرفه توګه ته د هغوی هغه نومونه، د هغوی اصطلاحات، د هغوی طرحې ولې تطبیقې ولې راخلې چې هغوی څه وایي هماغه هماغه اصطلاحات ته کاروې د همغوی فکر ته کاروې بل هغوی چې څه وایي د راپور همغه برخه راخلي که نه دلته بیا همدا خبره ستاسو غبرګون غبرګون نشته که نه چې زه تاسو دوی چې کومه خبره کوي کوم رپورټ نشروي کوم غږ نشروي بس پلاني جنرال دا خبره کړه فلاني دا خبره کړه نو دوی ولې د خلافت خبرونه نه شي لله الحمد په موجوده وخت کښې نه دی د اسلامي خلافت اعلام دومره غښتلی او پیاوړی دی چې نړۍ د نړۍ اعلام یې مات کړی لله الحمد او دا د دوی په حقانیت دلالت کوي په ټوله کښې اوس د موضوع بل طرف ته ځي که د اسلامي خلافت دا ځوان کول ته هم دا یو خبره دلته ورېدوم چې که هغوی د دې ویډیوګانو ته ستانه شي دا سایټونه کښې د اسلامي خلافت سایټونه ما یو ملګري تېره ورځ په یوه شپه کښې اعماق چې دی نو که د دوی د لاسرسي خبره کوي او یا د دغه غبرګون خبره کوي، دوی څه غبرګون نه دی ښودلی او دوی څه دغه نه دی، دا داسې نه ده چې ګنې دوی دې ته دې شیانو باندې نه پوهېږي، دا ژورنالستان دوی ټولو ته لاسرسی لري، ټول باندې پوهېږي، خو دوی ته دا دا قیودات پرې لګول شوي، دا محدودیتونه پرې لګول شوي چې دې ته به ګوتې نه وروړي. د دوی هغه خبر به نه راخلی، د دوی غبرګون به نه راخلی، بس دوی چې څه ووایي چې سل مړه دي، دوی هم وایي سل مړه دي، دوی چې وایي بس هلته حکومت ورته چې کوم دغه ورکړي، بې طرفي باید چې دوی بیا ځان تازه ګوره ویې خو د دولتي رسنۍ دي که نه هغه دولت پالیسي مخې ته وړي، ادې وړي یا خو د دولت دغه دي، دا چې ځان ته ازادې وایي، دا ازادې هم دولتي دي. دوی چې د دولت دا طرح نه ده اوس یو څه وخت مخکې په دغه ویډیوګانو باندې به یا د اسلامي خلافت به کوم اصدار چې وو که هغه غږیز وو که صوتي وو همداراز که چاپي واره به چې د رسنیو به بحثونه کول بیا په یو رسنۍ کښې یو یو کس د ښه په غټ موقف باندې کار کوي ښه یو فکري ډول باندې جوړ دی او انشاءالله الله تعالی مهربانه دی الله به یې راولي هغې سره ما خبره کوله ویل تاسې په دې څو ویډیوګانو باندې بېخي چوپ یاست هېڅ په تلویزیون نه هم نه خپرېږي او څنګه وایي مونږ ته ټولو رسنیو ته د څلورو وزارتونو ټاپه شوی مکتوب تللی چې د اسلامي خلافت اړونده یو خبر ته به هم تاسې دغه نه ورکوئ تاسو به یې راخلی نه هغه به هغه په خپلو خبرونو کښې نه شاملوئ که هغه هر خبر وي نو د دوی ازادي بیا څه شوه دوی بیا د ازادۍ نارې چلوئ او دوی په دې باندې په دې باندې یې هېڅکله هم دا فکر نه دی کړی چې زمونږ د دې کار زمونږ د دې زمونږ د دې ستړیاو د دې دغه فایده چا ته رسېږي مونږ چا ته خدمت کوو زمونږ زمونږ دغه خوله چې مونږ تویوو دا دا زمونږ ته د اخرت دپاره ګټه ده تاوان دی د اسلام دپاره ګټه ده که تاوان دی دوی سل په سلو کښې د اسلام نیالګي پسې تبرونه راغستي دي هغه برقي هغې یې ورپسې راغستې باور وکړه او د اسلام جرړې پرې کړم دې شاعرانو او ژورنالستانو دلته یوه خبره زه کول غواړم هغه دا ده چې دوی ته چې د بې طرفۍ کوم شعار ورکړی شوی دی دا د بې طرفۍ شعار د اسلام او د کفر په منځ کې نه دی چې د اسلام او د کفر په منځ کې به تاسې بې طرف یاستئ. که دغه شعار دی را واخلي چې د اسلام او د کفر په منځ کې یعنې د جمهوریت او د خلافت تر منځ به مونږ بې طرفه یي نو بیا خو غټ منافقان دي او په دې کې هېڅ شک نه شته دی. بیا هم مسلمانان یې مونږ نه شو ګڼلی، نه ورته مؤمنان ویوو او نه ورته چې د رئیس جمهور لومړی مرستیال دی، دی راله کېږي، جنسي تېری کوي د خپل دولت په یو والي باندې. نو دغه والي چې ټیټ پوړی دی او دا دوستم چې د هغې په مقابل کې لوړ پوړی دی، نو د دې تر منځ به ته بې پلوي کړې، بې طرفي به کړې. داسې به نه کوې چې ته د دوستم تله درنه کړې او د هغه والي د ټیټ پوړي هغه تله سپکه کړې. نو دلته دا مطلب دی، دا مطلب هېڅکله نه دی چې د اسلام او د کفر تر منځ تاسې بې طرفه پاتې شئ. دوی ته چې کوم جواز د دې رادیو د جوړولو ورکړل شوی دی یا کومه جوازنامه دوی ته د ژورنالیزم کې د داخلېدو ورکړل شوې ده نو هغه په دغه اساس باندې نه ده ورکړل شوې چې تاسې به د مسلمانانو د کافرو تر منځ بې طرف یاستئ بلکې دا په دې خاطر ورکړل شوې ده چې په کفر کې به دننه د خلکو تر منځ تاسې بې طرفي کوئ نو دا مطلب دی شیخ صاحب که اسلامي تاریخ ته لاړ شو په هغه وخت کښې هم شاعران موجود وو نبي علیه السلام خپل ملګري صحابه وو هغوی کوم کار تر سره کوو کومه چې انقلابي شاعري ده د اسلام په ګټه باندې نو هغه په هغه صورت کې چې نیک اعمال په هغې غالب وي د الله ذکر پرې غالب وي او انتقامي حیثیت ولري نو په دغه صورت کې شاعري او شعر دا بهترین ګڼل شوی دی غوره ګڼل شوی او جایز ګڼل شوی دی لکه د سورت شعرا په دې باندې مکمل صورت راغلی دی او په هغې کښې دې ته مستقل ایات ځانګړی شوی دی په صحابه کرامو کښې شاعران موجود وو خو هغوی د اسلامي حرکت تایید کړی دی او د مسلمانانو ته یې تیزي ورکړې ده په جهاد باندې حسان ابن ثابت رضی الله عنه خپل دیوان لري او هغه ته به نبي علیه صلات وسلام ممبر جوړاوه ته ویل به چې دښمن ته جواب وویول لکه څنګه چې به یې د یو جنګیالي یو غچ ویشتونکي ته ډاډ ورکاوه، هغه به یې تشویقاوه، داسې به یې شاعر هم تشویقاوه. نو شعر او شاعري چې کله انتقامي وي او د جهادي سنګر نه وي، نو دا بیا یو نېک رسالت دی، یو ښه کار دی او دا د الله له طرف نه یو نعمت دی چې الله چا ته ورکړی، د سنګر نه د اسلامي سنګر د تود ساتلو لپاره شاعري جایز ده نور هلته چې کومه شاعري دې خلکو روانه کړې ده چې یا د ګودر صفت کوه یا د منګي صفت کوه یا د ښځې صفت کوه یا د لیچي صفت کوه یا د اننګي صفت کوه دغه شاعري مطلقا ناروا ده قرآن کریم همدغه ښودلې ده چې الشعراء یتبعهم الغاوون سرکشه او بېدینه خلک د دغسې خلکو تابعداري کوي او په هغې پسې ځي. تاسې به لېدلي څو کاله مخکې یو کس چې د جمهوریت حقیقت بیانوي د جلال اباد د نارنج ګل په مشاعره کې که کومه یوه ده په هغې کې د جمهوریت حقیقت بیانوي نو تاسې ګورئ چې اول هغه د سټېج نه ښکته کېږي او کش کېږي د دریځ ناخواکۍ او بیا چې کله هغه نه داسې کېږي او بیا هم راځي ورته ودرېږي مایک ته ودرېږي نو بیا د هغې باندې برقي سیستم کټ کېږي بجلي پرې کټ کېږي او بالاخره هغه مشاعره کې د هغه خبرې مکمله قطع کېږي او ختمېږي نو غرض دا دی چې دغه شاعران دي که دغه جورنالستان نالوستان دي د اعظام صاحب په اصطلاح باندې ښه اصطلاح یې ټاکلې ده د دې لپاره نو دا ټول د کفارو ترجمانان دي، هغوی ورته هدف ورکوي او دی همغه اهداف په مخ باندې وړي، هغوی ورته یو پلان ورکوي په همغه پلان باندې دی په مخ ځي، نو دوی هېڅکله د اسلام سره څه تړاو نه لري او کوم اسلامي نشرات چې دوی کوي نو دا صرف په دې خاطر باندې او اوس یې لږ زیات کړي هم دي ځکه د خلافت راډیو خلک اوري نو هغوی داسې فکر کوي چې مونږ به هم کومه عربي ترانه واچوو او یا به کوم نعت به ور واچوو نو د خلکو به دې خوا هم توجه پیدا شي نه پیدا کېږي د دغه اورېدل دا ناروا دي دغه مخکې یو عالم لګېږي هغه تقریر وکړي د موسیقۍ په رد کښې وروسته پسې دی ښه په شرنګ باندې موسیقي ور واچوي او ښه چې کومه ښه مسته سندره یې هغه ورپسې وغږوي د هغه ملا حیثیت هم خراب کړي چې هغه په سندرو او په موسیقۍ باندې رد کړئ او د هغه مسئلې حیثیت هم ولا خراب کړي او داسې خلکو ته هم داسې یو دغه ورکړي چې دا خبرې چې دي دا صرف یو یوه فلسفه ده یوه فکري فلسفه ده او یو څوک یې لري خو مونږ د دې هېڅ قسم پابندي نه کوو نه دې پسې ګرځو نو دغه سندرو ته دیموکراسۍ اصل دی نو بس هغه به خپله خبره کوي دوی به خپله کوي دا به دیموکراسۍ اصل دی دا بیان ازادي ده نو دغه اهداف دي نو دوی کښې نه اسلام شته نه د اسلام سره کوم اړخ لګوي او دوی که هر څه وکړي نو دوی مرتد دي د کفارو الاوډ سپیکرې دي د نړۍ ته د کفارو غږ رسوي او د مسلمانانو هغه حیثیت خرابوي او د اسلام په مقابل کې د د ژبې جنګ یې شروع کړی دی او نبی علیه صلات وسلام داسې خلک هېڅکله نه دي معاف کړي چې هغې په ژبه باندې اسلام ته ضرر رساوه داسې خلک چې هغه کافر وو او مشرکان وو هغوی چې کله نبي علیه صلات وسلام ته په لاس ورغلي دي په میدان د جنګ کښې نو هغوی سره احسان کړی دی او برېښي دي معاف کړي دي لیکن کومو چې په ژبه باندې ضرر رسولی دی نو نبي علیه صلات وسلام د هغې نه سر قلم کړی دی هېڅکله نه دي معاف کړي انشاءالله تعالی د اسلامي خلافت دریځ دا دی چې هغه خلک چې په خپلو ژبو باندې اسلامي خلافت ته او د اسلام قانون ته او د اسلام نظام ته او شریعت ته ضرر رسوي دا به هېڅکله معاف نه شي او انشاءالله دا ټول ټارګېټ دي او دا به یو یو په نښه کېږي او دا به وژل کېږي او دی به خپل سرونه خوري انشاءالله تعالی او د ارتداد دپاره به خوري د جمهوریت دپاره به خوري د کفر دپاره به خوري د سیکولریزم دپاره به خوري او ډېر قریبه دی انشاءالله چې د خلافت مري هغوی ته ور ورسېږي او د هغې نه سرونه قلم کېږي